ظاهر بدن ته یې وکتله دی دوکه سو په دې کې ولاړی خطا وکړي نو قرآن هم ظاهر لري قرآن هم باطن لري ظاهر د قرآن تلاوت د الفاظو دی باطن د قرآن ترجمه ده باطن د قرآن ترجمه ده اوس به موږ د خیر سره ترجمه د سورت نبأ شریف یا د سورت عام شریف شروع کو څه څه به په کراره کراره ځو زما دا مقصد دی چې یو څه احکام هم په دې کې بیانوو چې زموږ سره یې زده شي احکام څه تعلقات د حادثو د واقعاتو سره چې لري هغه پکښې کې بیان کو نو دا یو باطني خزانه ده د قرآن دا ګوایي کې راښکاره سوله رالڅ سوله وای کافرانو به یوه د یوه څه دا سوال کاوه څنګه ول ته وده ته ووایه دی چې بیا و هغه ته ووایي هغه چې بیا و دې پیغمبر ته ووایي بیا ته حساب و کتاب وایې دا زموږ به زړه ته ول نه لوېږي لږ پام کوئ دا د دوی په خپل مابین کې دا خبره ده لنډه یو جواب د شي ورکوم الله جل جلاله وایي چې عم یتساءلون عم پیمه ترجمه در زده کوم ان شاء الله ته پام کوئ عمه پیمه بیمه علامه لیمه دا ګرد الفاظ دي لنډه ده دوا دوا توري دي کسته پام سته دې ته کنایات وایي او دې ته مرخم الفاظ ویل کیږي اصل د دې چیش دی ګوري عامه عن اي شيء دی یعنی دغه کلمه ده عامه معنا عن اي شيء د چیش په باره کې ای رسوله ها یتساءلون دی سوال سره کوي دا څه وایي نو عموم په معنا سره د اي شيء کوي ته بدل ته پزړه کې سوال پیدا کوي چی رب العزت څنګه د رسول الله څخه دا پوښتنه کوي خدای خو عالم الغیب و شهادت دی نو اک تعالی څنګه ورته وایي چې عن ای شی د چیش په باره کې ای رسول یتساءلون دی سوال سره کوي یو د بله دا خو د سړي په زړه کې د دې ترجمې څه سوال ور پیدا کیږي وای دا تاسې لږ وګورئ پام کوئ وای الله جل جلاله دا د دې سوال د قیامت په باره کې نازل پر منزله باندې د عدم سوال کوي چې دا د دې پوښتنه او سوال ګر سره هیڅ چی نه دی لږ پام کوئ نو یو څوک چې د یو چا خبره پر څه نه بولي باره وای دی څه وایي ښې اوري ښې سر په خلاصي وای دا څه وای چې ګټ دی دا څه خوله غورځوي دی نه دی چې الله نعوذ بالله من ذلک نه خبر رسول الله خبر دی اوس خدای ځان پوکي یا یا یا یا اصلي کې دا د دې سوال د قیامت په باره کې تفسیر وای نازل پر منزله باندې د آدم د سوال کې چې ته څوک یې چې د دې پوښتنې کوي د دغه رویه وای دغه قرأت په قرآن کې سته اوس خو په پسې عن النبأ العظیم دی یو قرأت یې داسې راغلی دی ګوره عم یتساءلون عن ای شیء یتساءلون بینهم د چیش په باره کې دی سوال کوي په خپل مابین کې دلته امزه پروت دی اعنیل نبع العظیم ایا دی د هغه غټي واقعي او پیښېدونکي بیان او سوال کوي یا دی خدای خپل جواب شاره کوي چې با خبر یم زما په خبره سر خلاص کی خبر یم اعنیل نبع العظیم ایا دی د هغه غټ خبر او بیان پښتنه او باس خاص کوي یو د بله و ش کلا الله جل جلاله وای سيعلمون ثم کلا سيعلمون وا په دې دنیا کې د قیامت په خبرو سر نه خلاصېږي لاندې هغه وخت به د خلاصي چې قیامت ته تولید شي وروزو کېږي چې لس واره شل واره به یو حالم دا تفسیر درس کړی یوشتم وار دراغه خدای شاید ګران ولی ګرانی نوری خبری دی مخته راغلی نور ټیپینګ په دې زړه کې سوی نوری توجیهات پیدا سوی یو عجب کار دی قران وای ته زما سزا ستای خدای وای ته زما سزا ستای وګوره پس کرونی اذکرکم ها د چیش په باره کی یتساءلون دی سوال او پوښتنه سره کوي ها اوس دلته چې بیا الله جل جلاله دا وویل چې د چیش په باره هم مازا د چیش په باره کې وای دا ما چې دی د منطقو قاعده پر دا ده دا ما وای وضع سوی د پاره د طلب د حقائق الاشیاء دی په دې ما سره طلب د حقیقت و د ذات کیږي مګر ګای ګای طلب په دې سره د صفاتو هم کړه کیږي کې د پاره د دې کې چې مل ملک مل روح مل حیوانو دا میم د فاره د طلب د چا راغلی د حقیقت و د ذات راغلی لږ پام کوی ګای ګای د فاره د صفاتو مستعملیږي لکه څنګه لکه مزیدون مزید زید څوک دی چی شي دی دی وی عالم طبیب یو عالم طبیب دی یا طبیب عالم دی نه نو عمه به په معنا سره د هم ما ذاکو ما کلمه راتلله د پاره د طلب د حقایقو دلته به بیا سوال ورکړی شي په طلب سره د چا د صفاتو نو به څنګه ترجمه جوړه شي ګورئ اکسالا وایي هم یتساءلون د چی شي د ذات د قیامت په بابت کې دی پوښتنه کوي دا د شانو سره د دوی مناسب نه دی دوی باید چې د صفاتو د کیفیاتو پوښتنه کړې وای ته د قیامت ذات وجود څه کېده د قیامت په نس کې حالات و پوښته لنډه ده څنګه دی اکس الله جل جلاله دا, دا سوال د ماهیت چې دی دا نبع حازم دی یتساءلون عن النبأ العظیم دوی سوال کوي د دې غټه بیان او حقیقت څخه الذي هم فيه مختلفون چې دوی په هغه کې مختلف هم دي کلا هیڅکله دا نه ښایي د دوی سره دا سوال نه ښایي ما مستعمل د فاره د طلب د صفاتو که ما مستعمل د فاره د طلب د حقیقت و د ذات مه ګرځوه ولې کلا ژر د سیا کلا داسې نه ده لکه دی چې وایي سیعلمون ژر دی چې دی به پوه شي ثم کلا سیعلمون بیا وایم داسې نه ده لکه دی چې دا سوال کوي ژر دی چې پوه به شي لنډه ده لږ پام وکړه د دغه رویه عقاید وایي تتفکروا فی آلاء الله ولا تتفکروا فی ذاته ولا صفاته ربنا ځکه د خدای ذات غیب دی دارنګه قیامت غیب دی د قیامت د ذات پوښتنه مه کوه د قیامت د حالاتو او د صفاتو پوښتنه وکړه د قیامت د صفاتو د حالاتو پوښتنه نو چې شي ده کوي به غوږ ونسی هغه نومان چې د قیامت دپاره په قرآن کې ذکر سوي دي زه بیا اوس وتی ته در یاد کمه دا ګرد حالات پکښې دي لږ پام کوئ بسم الله الرحمن الرحیم اسماء یوم القیامه غوړ ورته ونسی یوم تزهل کل مرغجعه حما ارضعت یو نمې ده چې غافل کی مور د شیرخور اولاد څخه ورځ د قیامت دا یې یاو یوم ینفخو پی سور چې په دې صورت کې را روان دی بیا بیان کوو شپېلۍ پکېږي په دې ورځ کې فصعق من فی السماوات و من فی الارض بېهوش به د اسمانو د مځکو مخلوق دا یې دوا یوم یکون الناس کالفراش المبسوس په دې ورځ کې به انسان د قبرو سره لکه ملخان را الوزي میدان حشر ته به راځي د خدای حضور ته به درېږي لعنه ده پام کوئ یوم الرجفه ده رجب چې دی هغه ویل کېږي و دې حرکت ته چې د انسان زړه نه یې ګاګه یو, یو, یو, یو کړپ و یو ګړب و چې دا زړه دی ټال وخوري دې رجفه باندې ده ها د ټکی ورځ ده د رجوع ورځ ده یوم عظیم غټه ورځ یومن عبوس چې د تمامو انسانانو تنجانو بدنونو مخان به کلوچ کلوچ یوم عسیر عسر سختی ته وایي سخته ورځ یوم یقوم الناس لرب العالمین خدای ته بدریږي یوم الناقور، شپېلۍ ده، یوم تکون السماء کالمهل، اسمان به لکه زرنه څک څک راویلېږي، دا تمام اسمان در کنج و در کناره به ټوله لکه زرنه داسې ویلې شي لکه اشم، اه باره به اسمان ختم شي ویلې به شي، دی نه چې یو ځایه سری دی یا ګرد اسمان در هره ځایه پورې چې دی ټوله ویلې شو لکه زرنه داسې. اسمان د پنځو سوو کالو لار پنډوالۍ ته دا یې بله یوم المناقشه ده نه په دغه ورځ کې سوال و جواب ته کېږي که زما حق په تا پسې و زه نارې در پسې وم که ستا حق په ما پسې و ته نارې را پسې وایه راکه زما حق دا د مناقشې ورځ ده یعنی د جنجال ورځ ده اوس خو زورور پر کمزوري باندې زورور دی کمزوري غږ نشي ورته کوي مګر دا په ورځ چې ورځ د منازعې راغله بیا به هر زورور کمزوري کمزوري به زورور شي ورته او او ویراوه یوم المحاسبه د چې خدای حساب کوي یوم الجزا ده د نیکو عملو جزا ورکول کیږي یوم الموازنه ده ټولو ترازو پکښې کې چلیږي یوم المسئله ده سوال کوي باز خاص کوي پروردګار جل جلاله د انسان سره چې شپېته کاله لېږلی وې ما و دنیا ته څه دي راوړل يوم الزلزله ده اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها څه قدرت چې ومځکې ته الله ورکړی دی په ټول توان سره دا مځکه زلزله کوي اوس یو غر یو رک د مځکې وای کش کې خلک وایي څو څو اشاریه څو دا دغه وسوله غټه زلزله وایي دا اشاریه اوس شپږ اشاریه اووه هغه اشاریه مشاریه نسته هغه دا تمام مځکه چې خدای پیدا کړې ده لکه غړکه داسې شربل کېږي پیدا کېږي نو به څه حال یې تر اشاریو چېرې سوله خبره یوم الصیحه ده نه چې چغه وال کېږي لنډه یې دا یوم الطلاق د بېلتون ورځ ده هر انډیوال به د بل انډیوال څخه پناه په خدای غواړي چې رانږدې کېږم یوم القارعه ده ټکېدل د زړو کوي یوم تبدل الارض غیر الارض دا مځکه ټولیږي په بله بدلیږي یوم النشور دی یوم الفصل دی فیصله پکښې کړې کېږي یوم ینظر المرء ما قدمت یداه دا هغه ورځ دی چې هر انسان به هر هغه څه ته ګوري چې د ده په مخ کې پراته وه یعنې خپل عمل ته به داسې یوم ینظر المرء ما قدمت یداه یوم التغابن ده یوم یستر الناس اشتاتا ډلې ډلې یوم تبیض وجوه و تسود وجوه دا ورځ کې بعضې مخان تور بعضې سپین راپورته کېږي بس دغه دوه رنګه دي په آخرت کې چې راپورته کېږي یوم تبیض وجوه و تسود وجوه بعضې مخان سپین بعضې تور راپورته کېږي بل مخ نسته یوم لا یغنی مولا عن مولا دا هغه ورځ ده چې یو دوست د بل دوست څخه کفایت نشي کوی جواب نشي ویلی یوم لا یجزی والد عن ولده دا هغه ورځ چې پلار جواب نشي ویلی د اولاد په بابت کې لاندې یوم کان شره مستطیره دا هغه ورځ چې دا شر یې په مخ باندې داسې پروت شر یې پر مخ باندې غوړېدلی پروت دا ورځ د شره ډکه ورځ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم دا هغه ورځ ده چې د د د ظالمانو د فار عذر فایده نه کوي ظالم ته چې ظلم یې کړی دی عذر په ورځ د قیامت فایده نه ورته کوي دا هغه ورځ او یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها دا هغه ورځ چې هر نفس به د خپل ځان مجادله کوي غم به اخستی چې الیوم نفسي نفسي د هیچا غم به نه نه دیرش نامه دې تفسیر راوړي د قرآن د ورځې د قیامت نو ګوري دا هر نوم چې یاد سو د هر نامه جلا جلا فلسفه ده لږ پام وکړي دا ورځ که په مقدار غواړي نه به عظیم د دې ورې خدای ورته ووایه که په مقدار غواړي دا ورځ مقدار یې خمسین الف سنه پنځوس زره کاله وکړي څنګه شو ولا به شک دا یې په مقدار دی دا یې کم دی اندازه یې کې په کیف غواړي په صفاتو ها دا څه عالمي دنیا چې الله مکلف پیدا کړې ده دا ټوله په دې ورځ کې پوښتل کېږي او بس خلک بس خاص کړه کېږي لا اته دېرش نه دېرش د پې پکښې کې دې را روان دي هر یوه دا ولي څه جلا او چې په صفاتو غواړې صفات د جنت او د جهنم پکښې کې پراته دي چې یا به په دې ورځ کې قاطع فیصله ده دا په اصطلاح هغه ستره محکمه ده ستره محکمه ده په هغې کې فیصله فیصله یا د جنتي ده یا د جهنمي ده پر بله خوا باندې لار نسته تلای نشي دا ابتدائیه سو چې دا اوس پکښې کیو د ګور نسته چې ورولوېدلو هغه چی شی بولی هغه مو چی شی بولی هغه دوهمه مکمه سوه په قبر کې بس خاسته چې حشر ته راپورته سولې دا نو بیا چی سوله دا نو تمیز دی له ستره مکمه خاص دفتر د الله و حضور ته پیشی نو په کم و په کیف په دوالو دا ورځ غټه ورځ سوله د دغه روی څخه الله جل جلاله فرمایي وای ته سوال کوي د هغه غټي ورځي مکوي دا سوال دا پر ته باندې دروند دی دا جامه نشي وړلای در ځای پوری دا پر تا درنه ده بلکې ته څه وکه ته به پوه شې الله وایي درجې د مخه چې سوال د قیامت که یې نه شي یان پروردګار یاد کړي دي په دې صورت کې تاسې ورته ګورئ الله یاد کړي دي زه اوس درته شمارم الله وایي زما و دغه حالاتو ته وګورئ لمړی قیامت څه کوي هغه خو ډېر کم صفات پروردګار جل جلاله یاد کړي دي تاسې ورته ګورئ مهد ځانګو ته وایي او چې څه منافع د انسان د زندګۍ دي ټوله په دا ځکه کې پراته دي غذا د مځکې نما د مځکې خواړه د مځکې میوه د مځکې چشه د مځکې لباس د مځکې رکوبه د دې مځکې هر څه چی د انسانی ضرورات دی ټوله د مځکی څخه الله وایی ما ستا د پاره یو ځانګو د حفاظت پیدا کړله مهر به دی ځانګو ته وایی چی کښنی کرار آرام پکښی کیدی دی کیږی نازنین خوبونه پکښی کی کوي الله وایی ما ستا د پاره مځکه مهاد کړله ستا د زندګی او د پنا او د آرام او د چین او د سکون کور می جنی جوړ کړه بی شک وجیت قدرت می الله وی وګوره لمبه ده ها اول جبال اوتادا پروردګار وای وجه ته وګوري چې بیا می غرونه پر دې مځکه باندې میختبلې و میخونه کړل مځکه چې الله جل جلاله پیدا کړل پر مخ د اوبو دا یو ځاګ دی دا و یو ملغلره او پروردګار په سترګه د حیبت ورته وکتل دا ورېږدېدل ویلی سوله ځګ یې وکړي دود یې وکړي د دود شي اسمانونه پیدا سوله د مځکې شي ځګ پیدا او د ځګ شي مځکه پیدا سوله دا په حرکت کې وښورېدله پروردګار جل جلاله دا غرونه لکه اډوکي په بدن کې دا غوښه یې تکیه کړې ده دا مځکه یې په تکیه کړه اول غر وای په په دې غرو کې د دنیا دا جبل ابي قبیس دی کاجانو صاحبانو لیدلی د مکی شریفې و دا مخته دا غر دی دا جبل دا وی اول په دنیا کې راوړ اډوکی دی د مځکې قلب الجبال دی وای کې وای دا غره غرو د مځکې تکیه کړلې ملائکو چې ورته وکتله ولیا پروردګاره در دې غرو به یو سخت دریزه شی یي چې دا دونه مځکه یې تکیه کړل الله تعالی ورته ویل و ول څه شي دي الله تعالی ورته ویل ول در دې غره سخت دریزه وسپنه ده بیا وی ملائکه ویل چې ولې الله تعالی ورته دا وسپنه دا غر ټوټه کوي میده کوي ول در دې وسپنه به یو زورور شي یي اکتالا ورته وو ور دي ول در ور به زورور شي اکتالا ورته وو کې وبدي ول در وبو زورور شي اکتالا ورته وو هوا ته دا بات اخر وای ملائکه ورته ول چې الای در دې ټول زورور شي ساک تعالی ورته وو ول چې دی ول انسان دوې ترجمې کوم د دې حدیث په یوه معنا دا چې ملایکه ورته ولي زورور دی الله خو انسان په بابت کې راغلی دی چې خلق الانسان ضعیفه انسان ضعیف جوړ سوی دی او دلته زورور بوللی دی وایي اکتالا ورته د دې رویه دی زورور دی دغه اوبه مخلوق وي دا دی دا مځکه مخلوق وه زما په حکم یې د دې غره چې دا مخلوق دی تابعدار شوه لکه ستا پام سته او دا غر مخلوق دی اوسپنه هم مخلوق ده زما په وجه سره دا غر یا دا ډبره و دې اوسپنې ته تابعدار جوړیږي دارنګه دا اوسپنه مخلوق د اور مخلوق دی زما د حکم په وجه سره دا دا دا وسپنه یا دا اور و دې اوبو ته تابعدار جوړیږي ها ها ها دا د ګرد په تابعداري کې زما د امر چالانه دي ځکه قراره د غرونه پر پراته دي ها ا پر دې مسلط دا پر دې مسلط دا پر دې مسلط دا پر دې مسلط څنګه سو مګر انسان الله جل جلاله ول زب حکم پر وکم زما د حکم تابعدار بنیلم ته چې وار وجه خواره بنو نه یې ته چې وا بې جماعت او بې نمانځ والا بنو نه یې ته چې وا بې زکات والا بنو نه یې ته چې وا بې خیرات والا بنو نه یې دغه دی انسان نافرمان دی د خدای هغه نه مني هغه دی د مخلوق هغه مني نو خود سرکاشه سن خود سرکاشه سن نو انسان د کمی مسالې د پاره چې الله کار کړی او پاغي چې ځان کار نه کوي ساید سنو اوستا چې د لښ پام وکي دغه پنکا د چې نه چلیږي دا موږ څه فکر وبدلوي نو بیا دې و اسفل سافلین ته ور استوم سم نشوې کار سم نشوې پیردار سم نشوې ولاړ نو خود به دې بیا اسفل سافلین ځای لنډه نو حق تعالی وایي ته زما و دې قدرت ته وګورې قیامت پوښتنې څه کوې هغه خو لیرې دی هغه به بیا در معلوم سي مځکه مې ستۍ د پاره په غرو میخداره کړله ودرېدله لنډه ده دلته لا په دې تفسیر کې چې رښتا سي څه د تصوف په مسلک هم راخستی دی وای لکه ظاهري مځکه چې په غرو سره الله مکمه کړې ده باطني قرارداد و قرارګاه د دې مځکې وای په هغه عبادت سره او په عابدانو سره ولاړه ده اولادام ښه خبره ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو کلمه ګویه پر دنیا یې دنیا به یې دا دا اثر را روانه ده نو دا شته چې وګورئ دا ظاهر هم لري باطن هم لري نو نو وای لکه ظاهر د دې مځکې چې په غرو او په میخو د دې دنیا تکیه دی باطن د مځکې په هغه اوتاد حقیقیو سره چې هغه هغه عباد صالحین بندگان د خدای دی په هغه د مځکه تکیه ده د دغه روی حدیث شریف وایي چې قوام د دنیا په څلورو شیانو سره دی دا دنیا ولاړه په څلورو شیانو ده یو چې